من القراء کان پر دی عجمی دی دیر خط تلفظ نشو کولی خو اخلاص باندې قران وای نو ښه خبره ده پښوی خدا فاو پا دیو پیجنی پښوی پا پاکستانی عربی کې پا نه راځي کای پا تک پورو کیف تکورون صراط المستقیم وشه ختم الله على قلوبهم قاف قاف دا خو کم از کم فرق وکړه وشوي لهن سره مز علما او شار سره غیر مناسب ده کم از کم حروف خو سره زده کوي با ما جلمی ولا جمی من القراء په اخلاص باندې قران ویل غواړي خرج علينا رسول الله ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي دیاتیانو عجمیانو نو عجمیان یقینا د عربو په لهجه کې قران نشوي پښوی دغه شی زمیدار خلق هغه د علما او د قرا او په طریقې باندې قران نشوي دي کمزوري خو اخلاص پکې دی نبی علیہ السلام فرمایي اقراو فکل حسن اخلاص باندې ویل هر یو خره حرف په حرف برابر شد مد قلقلا ارس برابر بوي خو يتعجلونه ولا يتعجلونه هغه څنګه څنګه چې وای هغه وخت خوړلې قران ختم وکړ بس میوه وکړ بس خبره ختم شوه قیامت ته شي نه پرې پرې یتعجلونه رمضان کې یو حافظ د لسو ټیکټرو آمدن جمع کوي کال کې پر لس ټیکټر دوه د سړي نه غټي درې ورځې یو ځای ختم کړي درې ورځې بل ځای ختم کړي نالته حلواګانې ماخلي میټایانې ماخلي جوړې ماخلي نو بچې میاش پوره شي نو د یو ټرک آمدن او د سړی او د حافظ کرای برابر ده یتعجلون ولا تعجلون دی تلوار کوي او قیامت ته پرې نه خورو وبه قال حدثنا رسول الله يوم ونحن قرآن وی فقال الحمد لله كتاب الله واحد یو کتاب دی او ټول ملګری ناشي سسر دي سسپین دي سستور دي واښوي خپل رنگونه خپل نسبونه ته نو ګوري ټول د الله کتاب زده کړ ویلو کې ناشي وفيكم الاحمر وفيكم الابيض وفيكم الاسود تاسو کې سره خلق مشته رنگونه سره دي تاسو کې سپین مشته تاسو کې تور مشته تک تور حبشانم دي نو فعلمني ما يجزئني منه ما د پارس وظیفه وکړو چې دا داسې با برکت وظیفه چې د قران په ځای کې قائم مقام شي په تلاوت کې په قرائت کې دا پنځو کلماتو باندې قرات قرات کول شي نو یو قول دی یو سړی له قران نه ورځي دا وظیفه دی کی نو قران دی ویلو برابر الله اجر ورکړي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر قران نه ورځي دا خمسه کلمات دی وای نو د قران دی ویلو ثواب الله په دې کې ملاوي لیکن دا خو باب القرات کې راغلی ځکه دا خو د ثواب د فضایل خبرنه ابواب القرات کې دا حدیث راغلی دا توجیه نه معلومي د دې وجنه د حنابلو او د شوافیو په نسبت یو سړی د پاره سورته فاتحه نو ورځي نو و کلمات دی وای و آیتونه دی وای دغه فاتحه و آیتونه باندې مشتمل ده او فاتحه ولنه ورځي نو دا و آیتونه د نور زینر دی وای دا د فاتحه په ځای کې قائم مقام وشي په خبره پوه شوي او عندنا د فات د فاتحه ورځي یا اوس نوې مسلمان شوی دی اوس سبق نشي خو ورځ به لګي کا امام په ځای موضوع کی من کان لو امام فقرات قرات لو غیر مخالفین تو تاسو چل کو موږ خو چل لازم تاسو ته کو نو مسلم انګريز مسلمان شي او فاتحه ول ورځي نه مزنه کی څه چل بکای امام پسې وځي که بس امام ویل د دې ویل تاسو ځان چلو کړ موږ له چل درځي تاسو ځان نه وای اکتب د د یا کله کله لکه چاړه سره هغه د قاری په ځای کې قائم مقام ګرځي دا غ شونډې خوځول دا د قرات په ځای کې قائم مقام ګرځي قال یا هذا لله فما لي تاخد الله شو زما شو دعا اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده هكذا بيدي خوشاله شو دا کلک ماونیو وشي او چې سړی ته لوی خزانه ملاو شي نو کلک ونی شي او په کډیدو شي خوشاله شي بس دا کلک ونیو بس دا به کلک نیسم فقال رسول اما هذا فقد ملا يده من الخير دا خدا خپل لاس د خیر نه ډک کړو او روایت د عباده بن سامت رضی الله تعالی عنہ موږ جواب کړو دلایل د احناف لیک توجه سره وره Thank you. ظرف دی او اذا منصوب دی او دا ظرف په معنا د چا سره راځي وقت سره ظرف وقت کن یا مکان وی یا زبان وی او دا اذا پخپل هم معمول دی د ما بعد او اذا پخپل عامل هم دی فسبح بحمد ربک دا اذا جاء نصر الله کله چرایشی مدد الله پاک او بری فسبح دا اذا منصوب دی روز ته په دې فسبح سره پښوی د الله مدد روان دی الله مدد شروع کیږي نو په وخت د مجید د نصرت در بل عزت کې سبحان الله استغفر الله الحمدلله په دې باندې لګیا کېدل پکار دي په وخت د لوستلو د قران کریم کې بالکل خاموش شي اواز تا ته رسی او کا اواز تا ته نه رسی په لوډ باندې وای امام او کبه لوډ وای پښوی اواز تا ته رسی او کا اواز نه رسی کله چې قران کریم ویل کېږي نو وقت د قرات کې د د انصات پکار دا سماع پکار دا اواز رسی او کنه رسی اواز خبره نه دی نو معلومه دا شو چې صلوات جاریو کې ما د ماخام دی ماسوتن دی سهار دی د امام قرات ته اوري او غته نه اوري نو په وخت د لوستلو د قران کې دو سوزونه پکار دي استماع پکار دا انصاف پکار دی لعلکم ترحمون او که امام اواز تا ته نه رسی نو قرآن لستلو په وقت کې خاموشي پکار اوس ګوره دا استماع د قرآن استمعوا وانصتوا امر ده کنه نو قران اوریدل واجب شو کو واجب نشو او ضد واجب حرامي کني ضد واجب حرام دیوشی نه راشي نو دا ضد واجب کی کنه واجب کی لکه مثال لا تکونو من المشرکین افلا يتدبرون القران نو تدبر د قران واجب دی نه واجب واجب دی نو د تدبر د قران په اوریدو سره کیږي که تدبر د قران په ویلو سره کیږي زی وام تی اوری بیا به تدبر وکي تزان لګیای تزان لګیای تا تدبر کوم نه کیو کړو وليتذكر اولو الالباب عقل من قران ووري نو پن اخلي نصيحت اخلي نو پن نصيحت خو به علي چې تی اوري ته ځان لګي ځان لګي نو تا پن کوم ځنه واغس وجوی سره تقریر بدای جلسه کې او سره به تقریر کوي او تب هم لګي هغه به هم لګي وجوی اسلام مقررین ګڼدي او سامعین پکې ونی سمانه بعد تدبر کیږي سمانه بعد تد دا تذکر کیږي او تدبر تذکر د پر الله قران را لګي او تدبر او تذکر بعد الاجتماع بعد السماع ګوره امام ابن تیمیه مجموع الفتاوی کې لیکلي فقد امر الله ورسوله امر کړی د الله پاک د الله پیغمبر بل انسات للامام کلا اذا قرا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جمله الاكتمام امام تابعداري پکار ده امام تابعداري پکار ده نو نبی صلی الله علیه وسلم د امام دا خبره قرات اوریدل من جمله الاتمام ف د فمن لم ينصت مقتدیانو لپاره کوي مقتدیان ځان لا خپل لوډون لګولې دي امام ځان له لوډ لګولې دي مقتدیان ځان له لګیا دي نو بیا د امام هغه جار دي ځای نه کړ مجموع الفتاوی کې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دویشتم جلد کې دا صفات تصریح کړي پښوی نو ترک د ترک د واجب یقینا حرام وي لیکن چونکه مسله اختلافی ده نو دی وجه مونږ وی ترک د واجب یقینا حرام ده د قاعده مطابق د قانون مطابق مقتدی لوستل د قرات د فاتحه خلف الامام یقینا حرام پکار دی حرام چونکه مسله چونکه اختلافی ده کنه نه دی وجه مونږه نزول کړی چې دا مکروه تحریمی دی مکروه تحریمی خبر پوه شو کنه او امام ابن تیمیه یو بل عبارت ته خیال وکړي دا د دې د دې آیت متعلق د قال احمد امام احمد رحمت الله علیه فرمایلی اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه دا د صلات باره کې نازل شي د خطبه مطبه کې هم نه او کتاویل د خطبه شي نو خطبه کې څه ویل کیږي دا د خطبه باره کې نازل شوی نو خطبه کې سندري وای کنه خطبه کې ډول غږی خطبه کې قران وای کنه نو خطبه کې قران وای قران ته وکي خدل غواړي په امامت کې امام ته وای قران وای نه خاموشي پکار ده دا وی د خطبه باره کې نازل شوی او بل دا شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلی اشد د فهم د قران لپاره مزر شی چې د شان نزول دی مزر لفهم القران شان نزول دی تخام قوی دا فلانی بارک راغلی دا فلانی بارک راغلی بیا جانب ابو جال بارک راغلی او جنت ابو بکر راکی راغلی تا هیڅ نشته پکې استانه پکې جنت دی نه جانب دی پښوی صحابه د پر جنت شو او مشرکین د پر جهنم شي تا پکې شو ته سره مسلمان کې بیا اشد د مزر د قران د فهم د پاره شان نزول دی او عامه قاعده د د عبرت د عموم د الفاظ د پاره د خصوصي اسباب د پاره نه نو دا یو آیت دویم قران کریم کې راځي ومن قبل کتاب موسی امام ورحمه د دې قران کریم نمخ کې بل کتاب الله را لګره تورات شریف د تورات ته الله وای امامن ای دا تورات امام دی نو قران امام دی کنه ها تورات امام دی نو قران هم امام دی نو امام د پر امام پری ده کنه ته خو مبتدی زما په خبره پوه شوې تورات امام دی وکزل قران امام امام چاته د امام چاته پر خودل پکار دی امام ته نو مقتدی امام شوی پرې دا واغل مقلد ته امام امام ته پرې قران امام دی تورات امام دی دا سره چې مخکې شوی دی امام دی دی امام ته پرېږدي چې دی وای تی وره پښوی نو تر اوسه مقتدی شوی تم امام شوی امام کې جګړه ده الامام للامام تورات امام دی قران امام دی او دا حق دی امام دی امام به وای او مقتدیان به اوري دوشو دریم د مسلم روایت ته د ابو موسی شری رضی الله تعالی عن ابي موسی شری مرفوعا اذا قرأ الامام فانشتوا مسلم کې وګوره صفا تصریح دی امام قرات وکړه فن بالکل خاموش شي وجوب معلومي سلورم روایت د ابو رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به امام خدی لپاره مقرر شوی دی چې د امام تابعدار وي شي فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا نسائی کې وګوره نسائی کې تصریح ده روایت د بهر رضی الله تعالی عنہ اذا كبر فكبروا اذا قرأ فانصتوا نسائی پنځم روایت د بهر رضی الله عنہ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جار فيها بالقراءه نبی اسلام جاری مز کې مخ واړلو بیا نبی اسلام تبو شکر فقال هل قریا قرا معي احد منكم انفا او چاولست فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس أبو داود کې دا روایت تر شو فانتهى الناس د نبی اسلام په وینا باندې فانتهى الناس دا فانتهى الناس شاولو ابو هرره رضی الله عنه ویلې او کنه وای زهري ویلې نه زهري دروخ نه ویلې فانتهى الناس شپږم روایت د جابر رضی الله عنه قال كل من من كان له امام فقراءته له قراءه د چا امام د امام قرات د قرات دی پښوی که صلات ماسپخین مزده که د ماجګر ده که ماقامه د ماسوتن د امام وی د امام قرات ده قرات ده وما عن اسرائيل عن موسى بن ابي عائشه عن ابي شداد قال امر النبي صلى الله عليه وسلم فی العصر قال فقرا رجل خلفه فغمزه الذي يلي نبی اسلام ماجګر مز کولو ابل ملګری خوا کې دی هغه هم قرات کول نه خوا کې بل کس هغه ټنګ ور کول قرات وکړو فلما صلى مزفارو شو قال لما غمزتني تمه له د ټونګي ولې را کولی نو قال کان النبي صلی الله علیه وسلم قد امک نبی اسلام امامت کولو تو ورپسې لګیای فقاره تو ان تقرا خلفه نو ما خونه غنه چې تو ورپسې قرات کوي دا خبرې دوی دوړ وشوي فسمع النبي صلی الله علیه وسلم دا خبره نبی اسلام واورید فقال من کان له امام فان قراءته له قراءت امام محمد رحمت الله علی موتا کې یو نبی صفه کې دروات ذکر کړي صحیح روایت دی صفه قانون جوړ شو د چا امامي د امام قراءت بس که د ماسپخین دی که مازیګر دی که سهار ماښام من کان له اماما فقرات لو قرا اتم عن ابي الدرداء قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي چې یو کس د نبی اسلام نه تاسو کړی یا رسول الله فی کل صلاه قرات هر مز کې قرات دی هر سړی به قرات کوي لیکن کله چې امام قرات شروع کړو کان کافیه بس امام قرات د مقتدی پر کافر نعم روى الخلال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكفيك قراءة الامام خافت او جهرا بس تا د پاره د امام قرات کافی دی چې هغه د ماسپخین ماجګر مزوی او کما خا مستل مزوی پښوی صلوات جاریو کې مو د امام قرات کافی دی او په سریو کې د امام قرات کافی دی نه روایتونه مرفوع روایتونه ما ذکر کړی دي لا سب اخبرنا ابو حنیفه قال حدثنا ابو الحسن موسى بن عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام چا امام پس مزو کړو فإن قراءته له قراءه متى محمد کې دروات موجود دي داغه قرات چې بس د مقتدی قرات دي کاغه ماخام سوتن ساروي او که ماسوخن ماجګر وي اما ته محمد ما تاسو خول چې قال محمد صلات جاری سریو کې او دا قول د چاره د امام صاحب رحمت الله علیه راځي خبره امام احمد په سری کې قائل دي نه نه نه نه په سری کې قائل دي نه په جاری کې قائل دي ماسپخین موز مازیګر کې مو چې مقتدی قرات کوي نو دا مکروه دی او کما خامه سوتن کې نو مکروه دی په خبره پوه شوي دا دار قطنی یو خبره کړی دا لم یسندو عن موسی بن ابي عائشه غیر ابو ابي حنیفه والحسن بن عماره وهما ضعيفان پوه شوې نو په خپل دار قطنی خو سوګن نه دی کړی په جار به تسمیه کې ټول غلط روایتون راغسي پوه شوې استعلاف نو کړی شوې د امام صاحب رحمت الله علیه د متعلق امام الزهبي رحمت الله عليه ذکر کوي امام الاعظم فقيه العراق امام متورع عالم متقی کبیر الشاء بس دا کافی نه عالم امام الاعظم فقيه العراق امام متورع عالم متقي كبير الشعر یحیی بن معین لوی جارح دی هغه ذکر کوي وی دنیا کې عالمان فقط سلو دي بس عالمان ویلو لایق فقط سلو دي سفیان ثوری رحمت الله علیه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام اوزاعی رحمت الله علیه علما خو دنیا کې دغه سلو دي یره تعدیل کې لوی عالم د عبدالرحمن بن مهدی رحمت الله علیه د ذکر کوي تاج القضاء و د ومن قال سوا هذا فرمه فی کناست بنی سلیم ابو حنیفه قاض قاض القضاء اگر دې خلاف چا خبر وکړو هغه خبر راواخلې دا بنو سلیم په دې ډیران کې ووت فشد ډیران ته د غرزلو قابل دی دا غیر مقلدینو لا شبهاتو او دا چې ما جوابونه کړی آخر کې ډېر په تاسف اے ابو حنیفه تج پر رب رب العالمین کې کروڑها اربها خربها رحمته پښوی د آپ په مذهب کې ترقی برداشت نه یې مطلب دا امام حنیفه رحمت الله علیه ته دمر تکلیفونه حتی کې په زور باندې زهر ورکړی شوی دی او بیا امام صاحب رحمت الله علیه ظلم کړی شو او په لخت وټکه چې په ټول بدن باندې زهر شرایط وکړي دا شهید مظلوم امام صاحب رحمت الله علیه دا فلانه کمزوري قومه ضعیفان کوم ځای ضعیفان حق دار چې دی سمندر ته دا سمندر ته پاس مچانو غورځي نو مچانو سمندر نه خرابوي پښوی په دې دریا باندې چرته سپو خلخه کړه نو هغه دریا به بوخ نه خرابي ځان له بلګیایي دا لس احادیث شو اوس آثار لیکو ګوري آثار مرفوع لس روایتونه په د ترک د قرات باندې آثار صلی ابن مسعود فسمع ناس يقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لكم ان تفقهوا اما انا لكم من تعقلوا اذا قرئ القران فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون تاسو دا نه دی ورغلی ځان نه دی پوکړي چې امام قرات کوي او تاسو قرات کوي اثر د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دریم عن عطا بن يسار انه اخبر انه سال زيد بن ثابت عن القراء مع الامام فقال لا قراء مع الامام في شيء من الصلاه دا عطا بن يسار دا اثر دریم رواه تعالی او معنی الاثار کې عن بكير عن عطا عن زيد بن ثابت سمعوا يقول د عبد الله بن عمر امام پسې موږ کوي د دې امام قرات تاسو بر کافر کړه واذا صلى وحده فليقرا وكان عبد الله بن عمر لا يقرا خلف الامام دا امام مالک رحمت الله علیه موتا کې اثر د عبد الله بن عمر موجود دی پنځم عن علقمه عن ابن مسعود قال ليس الذي يقرا خلف الامام زارزو کوم چې امام پسې قرات کوي مولیا فو ترابن چې په دې په دې خلک سره د خار وټو په دې د خلک د خار نه ډکی طحاوی شپږم د عبد الله بن عباس اثر د اقرا والامام بین یدی قال لا تعاوی ذکر کوي د عبد الله بن عباس اثر وما د موسی بن سعد بن زید بن ثابت عن جدی زید بن ثابت انه قال من قرأ خلف الامام فلا صلاه له هغه کامل مزل شو کراهت راغی اتم عن ابراهيم النخعي قال اول ما احدث القراءه خلف الامام وكانوا لا يقرؤون مصنف عبد الرزاق کې ابراهيم النخعي سره راځي دا قراءت خلف الامام دا اول من احدثو دا ځان جوړ کړی شی نعم محمد بن سیرین قال لا اعلم القراءه خلف الامام من السنه دا ما ته سنت نه معلومي د علی رضی الله عنه اثر دی من قرا خلف الامام فقد اخطا الفطره دا د فطرت خلاف ورلس مرفوع د روایتونه لس آثار د صحابه عقلا زید عمر سره خبرې کوي اوس لکه زه تاسو سره خبرې کوم نو تاسو زما خبره تاسو له اوریدل پکار دی کنه خبرې کول پکار دی یزه دا لیونی دی دا خلق مخل چلون دی زه تاسو سره خبرې کوم او تاسو هم لګیاي نو بیا اوري بسو کو پښې دویم د یو سړي رورو خط راغله هغه د دوبۍ کې دی خط راولېږي او دلته خط پړاویږي خو دی اوري نه یو ځای لګیا د خط پړاوي سارور دا وای دا وای هغه اوري نه غیر مکلف دی وی زه نه اورم رور تاسو څه لیکلی زه خپل لګیا یم زه د چا اورم نه دریم یو جماعت جوړ شي هغه جماعت یو ځل امام منتخب کړي نو دغه منتخب امام د دې مقتدیانو او د الله په مز کې ترجمانی کوي کله نن ټول بلګي کی دا ترجمان دی استا خبر الله تعالی سي د الله خبره تا تعالی سي لکه یو سره په ژبه نه پوهیږي عربي وای ابل را پاتې داغه ترجمه کوي نو ترجمانان ګان خو نه خو یو وای نور اوري څلورم دا مدرک د رکوع مدرک د رکعت ته کنه دی دی یقینا او فاتحه نه وي فاتحه خو فرض دی خامخا به وای هر سره به وای نو دا مقتدی چې دی دا مسبوق دا مسبوق شوی نه دی مدرک د رکوع مدرک د رکعت ګڼل کیږي بیا خو په کار چې دا غمزونه شي پنځم یو بادشاہ لذي گورنر لذي صدر لذي یو جرګه لاړ او د جرګه کې ټول خلک لګیایي ناغه بادشاہ به لوړ نه نشي دی پسې وځي شور جوړ کړ کمره کې یو کس مطالبه کوي موږ له بجلی په کار ده موږ له سړک په کار ده د دې یو کس وینا د غټولو وینا ګڼل کیږي امام صاحب رحمت الله علیه مناظره هم د دې قرات کې ویو کس ځان منتخب کړي نو یو منتخب کړ کده و غټل نتاسو غټل کده پړ نتاس پړ شو یاو نو بیا اوس مناظره وکړه امام صاحب مناظره ما وکړه پښوی دا دیو کس ویل اور کېدل د ټولو اور کېدل وی دیو کس پر کېدل د ټولو پر کېدل وی امام خو دې ته وای کنه د امام ویل او د ټولو وی ځان ته خبراله زیر لګیدلې وکیل مقرر کړي موکل او وکیل وکیل دې لپاره مقرر شوی بیع کوي شرا کوي اوس موکلم لګي که وکیلم لګي کې د وکیل دا وینا د موکل وینا نه سره مخکې شوی دی امام مقرر شوی دی نو د امام چې کوم وای داغه وکیل دی هغه د دې فرق کوم یو پاتې ستر د امام ستر د مقتدین اشته د یقینا لکه حدیث ابو داود کې تر شوی دی نو ستر د امام ستر د مقتدی دی نو قرات الامام د قرات مقتدی ولې نه دی زنده خبر رااله او ګوره احناف چې دی د الله په قران باندې ډیر مین دي عاشقان دي پښوی قانون دا چې دی د د معشوق کلام په چغو چغو ویل کیږي نو عاشقان په چغو چغو وایي کنه اوري او دا پاګلان دي دا پاګلان دیم لګیا دی امام هم لګیا دی و سره پرې ده کده الله په کلام باندې میری نو چې د الله کلام هغه ته امام بوای او ته خو په توجه سره وورا ازکا عمل پیوکا خشوع خضوع ځان کې راولا نو لس عقلی دلائل لس آثار او لس مرفوع روایتونه نو ته بیا وای نه منم نه مې منه زال اشتاق پښوی زیبر